د النساء مبارکه سوره چې د قران عظیم شان څلرمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده یو سلو شپږاویا مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له دولسم آیت څخه اوري او که اولاد یې وي بیا د ترکې څلرمه برخه ستاسې ده کله چې وصیت چې که هغو کړی وي پوره کړای شي او د پور له ادا کېدو وروسته که پوره وړې وي او هغوی به ستاسې له ترکې نه د څلرمې برخې حقدار یې وي که بې اولاده وي او که ستاسې اولاد و نو بیا د هغو اتمه برخه ده وروسته د وصیت له پوره کولو نه که تاسې وصیت کړی وي او وروسته د پور له ادا کولو نه که پوره وړي وي. او که هغه نارینه یا ښځه چې د هغه میراث باید وویشل شي بې اولاده هم وي او مور پلار یې هم ژوندي نه وي خو یو مورنی ورور یا یوه مورنۍ خور یې موجوده وي نو ورور او خور هر یو ته به شپږمه برخه ورسیږي او که ورونه او خویندې له یو نه زیات وي نو د ټولې ترکې په دریمه برخه کې به هغوی ټول برخه وال وي. وروسته له هغه ضرر نه رسوونکي وصیت له پوره کېدو نه چې یې کړی او د پور له ادا کولو چې ورباندې وي، دا د الله له لوري حکم دی او الله پوه، باخبره او نرم خویه دی. تلک حدود الله. دا د الله ټاکل شوی پولی دی څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړي الله با هغه داسې باغونو ته نه نباسي چې تر هغه لاندې به ویالي بهيږي او هغوی به پکې د تل لپاره استوګن وي او همدا ستر بریالیتوب دی او څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر څخه سرکشي وکړي او د هغه له ټاکل شوو پولو نه تیری وکړي الله به هغه په اور کې وغورځوي چې په هغه کې به د تل لپاره استوګن وي او د هغه لپاره رسوا کوونکې سزا ده ستاسې له ښځو نه چې څوک بدلمنې وي پر هغو باندې له تاسې څخه څلور شاهدان ونیسئ او که څلور کسان شاهدي ووايي نو هغوی په کورونو کې بندیانې کړئ تر هغه پورې چې هغو ته مرګ راشي یا الله د هغو لپاره څه لاره برابره کړي. او له تاسې نه چې څوک د دې فعل مرتکب شي نو هغوی دواړه وځوروئ، بیا که هغو توبه وویستله او ځانونه یې اصلاح کړل نو هغوی پرېږدئ، چې الله ډېر ښه توبه قبلوونکی او رحم کوونکی دی. انما التوبة علی الله للذین یعملون السوء. اې مؤمنانو! ستاسې لپاره دا روا نه ده چې د زور له لارې ځان د ښځو وارثان جوړ کړئ او نه دا روا ده چې هغوی وربړوئ او د هغه مهر د یوې برخې د وهلو هڅه وکړئ چې تاسې هغو ته ورکړی و، هو! که هغوی د کوم ښکاره ناکاره چلند کوونکي وي، نو بیا تاسې ارومرو د هغو د تنګولو حق لرئ. له هغو سره په ښه چلند ژوند تېر کړئ. اتأخذونه بهتانا واثما مبینا او که تاسو د یوې ښځې پر ځای د بلې ښځې راوستلو اراده وکړئ نو که تاسو هغې ته په پنډونو مال هم ورکړی وي له هغه نه بیرته هیڅ شی مه اخلئ ایا تاسو په تور ټپلو او څرګند ظلم کولو هغه بیرته اخلئ؟ پر تاسې حرام کړای شوې ستاسې میندې، لوڼې، خویندې، تریندې، توړیګانې، ورېرې، خورزې او ستاسې هغه میندې چې تاسې ته یې شیدې درکړې وي او ستاسې د تي شریکې خویندې او ستاسې د ښځو میندې او ستاسې د ښځو هغه لوڼې چې ستاسې په غېږو کې پالل شوي وي، د هغو مېرمنو لوڼې چې ستاسې ورسره د مېړه مېرمنې اړیکه راغلي وي. او که یوازې نکاح ورسره تړل شوی وي او د مېړه مېرمنې تماس مو نه وي نیولی نو د هغو په پرېښودلو او د هغو له لوڼو سره په نکاح کولو کې پر تاسې څه ګناه نشته او ستاسې د هغو زامنو مېرمنې چې ستاسې له پشت نه وي او دا هم پر تاسې حرامه ده چې په یوه نکاح کې دوه خویندې یو ځای کړئ خو چې مخکې څه شوي هغه شوي دي الله بخښونکی او رحم کوونکی دی. ان الله كان عليما حكيما او هغه خځه هم پر تاسو حرام دي چې د کوم بل چا په نکاح کې وي البته هغه خځې له دینه مستثنا دي چې په جنگ کې درته په لاس درغلي وي دا د الله هغه قانون دی چې پر تاسو اطاعت لازم کړای شوی دی له دې پرته چې نورې څومره ښځې دي، تاسې ته د خپلو مالونو په وسیله د هغو په لاسه راوړل روا کړای شوي دي، په دې شرط چې د نکاح په چوکاټ کې یې راولئ، نه دا چې په ازاده شهوترانۍ لاس پورې کړئ. نو بیا کله چې له هغو نه د ازدواجي ژوندانه خوند واخلئ، د هغه په بدل کې ورته په فریضي ډول مهر ورکړئ، او له تاسې څخه چې څوک د دې وس نه لري چې له آزادو مسلمانو ښځو سره نکاح وکړای شي، هغه دې ستاسې د هغو وینځو له کومې یوې سره نکاح وکړي چې ستاسې په لاس کې وي. الله ستاسې د ایمان په حال ښه پوهېږي. تاسې ټول د یوې ډلې خلک یاست، له دې امله د هغو د سرپرستانو په اجازه له هغوی سره نکاح وکړئ او په ښه معروفه توګه د هغو مهر ورکړئ، تر څو چې هغوی د نکاح په بندیز کې خوندي پاتې شي. په ازادې شهوترانۍ پسې ونه ګرځئ او نه په غلا او پټه یاراني وکړئ، نو کله چې هغوی د نکاح په چوکاټ کې خوندي شي او بیا وروسته له هغه کومه بدلمني غوره کړي، نو پر هغو باندې د هغه مجازات نیمايي دي چې د ازادو ښځو لپاره ټاکل شوي دي، دا اسانتیا له تاسې څخه د هغو کسانو لپاره منځ ته راوړل شوې ده چې له هغو سره د مېرمنې نه لرلو له مخې د حدودو د ماتولو اندېښنه وي، خو که تاسې له زغم نه کار واخلئ، نو دا ستاسې لپاره غوره ده او الله بښونکی او رحم کوونکی دی. الله پر تاسې د بندیزونو آسانول غواړي، ځکه چې انسان بې وسې یعنې ضعیف هست کړای شوی دی. د النساء مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان څلورمه سوره ده، په مدینې منورې کې رانازله شوې ده، یو سل او شپږ اویا مبارک آیاتونه لري، تلاوت او پښتو ترجمه یې له نهه ویشتم آیت څخه اورئ. که تاسې له هغو سترو ګناهونو څخه ډډه وکړئ چې تاسې ورڅخه منع کېږئ، نو ستاسې وړې وړې ګناهوې به مونږ له حسابه وغورځوو او تاسې به د عزت ځای ته ننباسو. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض، او څه چې الله له تاسې نه ځینو ته د ځینو نورو په پرتله زیات ورکړي دي، د هغو هیله مه کوئ. د نارینه وو برخه د هغو د کړو وړو سره سمه او د ښځو برخه د هغو د کړو وړو سره سمه ده. هو! له الله څخه د هغه د فضل دعاګانې غواړئ. په دې کې شک نشته چې الله په هر څه پوه دی. او موږ د هرې هغې ترکې حقداران ټاکلي دي چې مور او پلار او خپلوان یې پرېږدي، اوس پاتې شول هغه خلک چې له هغو سره ستاسې لوظ او تړون وي، نو د هغو برخه ورکړئ، بېشکه چې الله په هر څه څارونکی دی. نارینه پر ښځو مسلط ادارچیان دي، له دې امله چې الله د هغو ځینو ته پر ځینو نورو لوړتیا ور بخښلې ده او له دې کبله چې نارینه خپل مالونه لګوي، نو کومې ښځې چې صالح دي، هغوی د فرمان مننې خوی لري او د نارینه وو په غیاب کې د الله د ساتنې او څارنې لاندې د هغو د حقوقو ساتنه کوي. او تاسې چې د کومو ښځو له سرغړونې څخه اندېښمن یاست، هغوی لومړی پوه کړئ او بیا د خوب ځایونه ورڅخه جلا کړئ او بیا یې ووهئ، نو که هغوی ستاسې فرمانبردارې شي، نو هغو ته د لاس غځونې لپاره بې ځایه پلمې مه جوړوئ، باور ولرئ چې له پاسه الله شته دی چې لوی او لوړ دی. او که تاسې چېرته د مېړه او مېرمنې د اړیکو د خرابېدو په باب اندېښمن یاست، نو یو منځګړی د مېړه له خپلوانو څخه او یو د مېرمنې له خپلوانو څخه وټاکئ. که هغوی دواړه روغه جوړه کول وغواړي، نو الله به د هغوی دواړو تر منځ د توافق لاره برابره کړي. الله په هر څه پوه او باخبره دی. او له خپلوانو ګاونډیو سره، پردیو ګاونډیو سره، د څنګ له ملګري او پردي سره او له هغو وینځو او غلامانو سره چې ستاسې په لاس کې وي، د احسان چارچلند وکړئ، باور ولرئ چې الله یو داسې څوک نه خوښوي چې په خپله انګېرنه مغرور وي او په خپله لوړتیا ویاړي. او داسې کسان هم د الله نه خوښېږي چې بخیلي کوي او نورو ته هم د بخیلۍ کولو لارښوونه کوي او هغه څه پټوي چې الله په خپله پېرزوینه هغو ته ورکړي دي. د دغه راز نعمت منکرو خلکو لپاره مونږ رسوا کوونکی عذاب تیار ایښی دی. او هغه خلک هم د الله نه خوښیږي چې خپل مالونه صرف خلکو ته د ښودلو لپاره لګوي او په حقیقت کې نه پر الله ایمان لري نه د آخرت په ورځ. رښتیا دا ده چې شیطان چې د چا ملګری شي د هغه ډیره بده ملګرتیا په برخه شوه. پر دغو خلکو به څه بلا نازله شوې وه که دوی پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړای وای او څه چې الله ورکړي دي له هغو نه یې لګولي وای، که دوی داسې کولای نو له الله څخه د دوی د نیکۍ حالت پټ نه پاتې کیږي. او همدا راز د جنابت په حالت کې هم لمانځه ته منیږدې کیږي ترڅو چې ملمبلی نه وي مګر دا چې په لار تیریدونکي یعنی مسافر یاست او که کله داسې وي چې تاسو ناروغان وي یا په سفر کې وي یا له تاسو نه څوک قضای حاجت وکړي راشي یا تاسو خزو سره یو ځای شوي یاست او بیا وبو نه مومي نو له پاکه خاورې نه کار واخلي او له هغې نه خپل مخونه او لاسونه مسح کړئ د یهودیانو څخه داسې کسان دي چې کلمې د هغو د درستو ځایونو څخه تعریف کوي او وایي، اورو او نافرماني کوو او واوره په داسې حال کې چې اورول شوی نه یې او د خپلو ژبو په تاوولو سره او په دین کې د طعنې په توګه وایي، راعنه، خو که دوی ویلي وای چې اورو او اطاعت کوو او واوره او په موږ نظر لره نو دغه کار به د دوی لپاره ښه او مناسب و. ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما الله یوازې شرک نه بخي د دین پرته چې نور هر څومره ګناوي دي چې د هغه چاته خوخه شي ور بخي چا چې له الله سره کوم بل څوک شریک وګاڼه هغه ډیر غټ دروغ غوټه کړل او د ډیرې لوی ګناه خبره وکړه ایا تا هغو خلکو ته نه دي کتلي چې د کتاب له علم څخه یو څه برخه ورکړی شوې ده او د هغو حالت دا دی چې جبت او طاغوت مني او د کافرانو په باب وایي چې له ایمان راوړونکو څخه خو د همدوی لاره زیاته سمه ده. اولئک الذین لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا او آیا دوی پر نورو له دې امله بخیلي کوي چې الله پر هغو باندې خپل فضل پېرزو کړی دی؟ که دا خبره وي نو دوی ته دې معلومه وي چې مونږ خو د ابراهیم اولاد ته کتاب او حکمت ورکړی او ستره پاچاهي مو وربښلې ده. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما کوم خلکو چې زمونږ د آیاتونو لمنلو څخه انکار کړای دی هغوی به ارو مرو مونږ اور ته نه باسو او کله چې د هغوی د بدن په ټوکی وسوځول شي نو د هغو پر ځای به نور په ټوکی ورکو ترڅو چې هغوی د عذاب خوند خو وڅکي لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا او کوم خلکو چې زموږ آیاتونه منلي او غوره عملونه کړی دي او غوی به موږ داسې باغونو ته نه باسو چې تر هغو لاندې به ویالي بهیږي هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي او هغو ته به سپېڅلې میرمنې په برخه شي الله تاسو ته ډیر لوی نصیحت کوي او په باوري ډول الله هرڅ اوري او ویني د النساء مبارکه سوره چې د قران عظیم شان څلرمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده یو سلو شپږ یا مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له نه پنځوسم آیت څخه اوري ذلك خير وأحسن تأويلا اے مؤمنانو د الله رسول او هغو کسانو اطاعت وکړئ چې له تاسو نه د امر خاوندان وي بیا که ستاسو ترمنځ په کومه چاره کې شخړه پیښه شي نو هغه د الله او رسول لوري ته محوله کړئ که تاسې په رښتیا سره په الله او د آخرت په ورځ ایمان لرئ همدا د کار یوه سمه طریقه ده او د عاقبت په اعتبار هم غوره ده ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل لهم ضلالا بعيدا ای پیغمبره تا هغو خلکو ته نه دي کتلي چې دعوا خو کوي چې مونږ په هغه کتاب چې تا ته راغلی دی او پر هغو کتابونو چې له تا څخه مخکې نازل شوي وو ایمان راوړی دی غواړي دا چې خپلې چارې د فیصلې لپاره د طاغوت یعنې شیطان لوري ته محولې کړي أردنا إلا إحسانا وتوفيقا نو په هغه وخت کې به څه کیږي چې د دوی له خپل الله سره جوړ کړی غم پرې ووريږي په هغه وخت کې به دوی تاته په قسمونو خوړلو راځي او وایي چې په خدای قسم دی چې مونږ خو بې له ښېګڼې نور څه نه غوښتل او مونږ دا غوښتل چې د دواړو خواو ترمنځ په کومه توګه روغه جوړه راشي هغوی ته څرګنده کړه چې موږ چې هر پیغمبر لېږلی دی، د دې لپاره مو لېږلی دی چې د خدای په حکم د هغه اطاعت وکړای شي. که هغوی دا لاره غوره کړې وای چې کله یې پر خپلو ځانونو ظلم کولای، نو تا ته راتلای او له الله نه یې بښنه غوښتلای او پیغمبر هم ورته د بښنې غوښتنه کولای، نو شک نشته چې الله به یې بښونکی او رحم کوونکی میندلی و. نه اے محمد ستا پر رب قسم چې دوی هیڅکله مؤمنان نشي کېدای ترڅو چې دوی په خپل منځي شخړو کې تا فیصله کوونکی و نه مني بیا چې ته څه فیصله وکړي پر هغې باندې په خپل زړونو کې هم څه تنګي احساس نه کړي بلکې له سره تر پای ومني صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی د النساء مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان څلرمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده یو سلو شپږ اویا مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له شپږ شپېتم آیات څخه اورئ که موږ هغو ته حکم کړی وای چې خپل ځانونه ووژنئ یا له خپلو کورونو څخه ووځئ، نو له هغو څخه به ډېرو لږو کسانو پرې عمل کړی وای. په داسې حال کې کوم نصیحت چې هغو ته کول کېږي، که دوی پر هغه عمل کړی وای، نو دا به د دوی لپاره د ډېر ښه والي او زیاتې ډاډېنې موجب و. وحسن اولئک رفیقا. څوک چې د الله او پیغمبر اطاعت وکړي، دوی به د هغو خلکو ملګري وي چې پر هغو باندې الله پېرزوینه کړې ده، یعنې پیغمبران، صدیقان، شهیدان او صالحان، څومره ښه ده دا ملګرتیا چې چا ته په برخه شي. ذلک الفضل من الله وکفی بالله علیما. دا حقیقي پېرزوینه ده چې د الله له لوري کېږي او د حقیقت پوهنې لپاره یوازې د الله علم کافي دی. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا هو هر څوک چې له تاسې نه داسې وي چې له جګړې نه ځان ګوښه کوي که پر تاسې کوم مصیبت راشي نو وایي الله پر ما باندې لویه مهرباني وکړه چې زه له دې خلکو سره لاړ نه شوم ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما او که د الله له لوري پر تاسې لورینه وي نو وایي او په دا شان وایي چې د چا خبره ستاسې او د هغه تر منځ د دوستۍ خو له سره کومه اړیکه نه وه چې کاشکې زه هم له هغو سره وای نو پوره کار به مې برابر شوی وو. داسې خلکو ته دې ښکاره وي چې د الله په لاره کې جنګېدل هغو خلکو ته په کار دي چې د آخرت په بدل کې د دنیا ژوند خرڅوي نو چې د الله په لاره کې وجنګېږي او ووژل شي یا برلاس شي هغه ته به موږ ارومرو ستر ثواب ور په برخه کړو تا هغو خلکو ته کتلي دي چې هغو ته ویل شوي وو چې خپل لاسونه له جنګ نه منع کړئ، لمونځ قایم کړئ او زکات ورکړئ، اوس چې هغو ته د جنګېدو امر وشو نو له هغو څخه یوه ډله له خلکو څخه داسې وېرېږي لکه څنګه چې د خدایه وېره پکار ده یا له دې نه هم څه زیاته، وایي، خدایه! تا پر موږ باندې ولې د جنګېدو امر ولیکه؟ ولې دې موږ ته لږ څه نور مهلت رانه کړ؟ دوی ته ووایه د دنیا د ژوند پانګه لږ ده او آخرت د پرهیزګار انسان لپاره ډیر غوره دی او پر تاسو به د یوې ذرې په اندازه هم ظلم ونه کړای شي اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده اې انسانه! تا ته چې هره ښېګڼه د رسېږي، دا د الله په پېرزوینه رسېږي او په کوم غم چې اخته کېږي، هغه ستا د خپلو کړو وړو له امله دی. اې محمده صلی الله علیه وسلم! مونږ ته د خلکو لپاره د پیغمبر په حیث لېږلی یې او په دې باندې د خدای شاهدي کافي ده. هغوی په خوله وايي چې موږ فرمانبردار یو، خو کله چې ستا له څنګ نه لرې کېږي، نو د هغو یوه ډله د شپې له مخې سره راټولېږي، ستا د خبرو په خلاف مشورې کوي. الله د هغوی دا ټولې پټې مشورې لیکي. ته د هغو پروا مه کوه او پر الله توکل وکړه، همغه د توکل لپاره کافي دی. آیا دا خلک قرآن ته نه ځیر کیږي؟ که دا د الله نه پرته د کوم بل چا له لوري وای نو په ده کې به ډیر څه ګډ وډ بیان موندل کیده. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا دوی چې کله کوم د ډاډ یا ویرې خبره واوري هغه خبروي په داسې حال کې چې که دوی هغه پیغمبر او د خپل ډلې مسؤلو کسانو ته ورسوي نو پر هغه به داسې ډول خلک وپوهیږي چې د دوی په منځ کې د دې خبرې صلاحیت لري چې له هغې څخه سمه نتیجه واخیستلی شي که پر تاسې د الله مهرباني او رحمت نه وای نو ستاسې نیمګړتیاوې داسې وې چې له څو تنو پرته به نور ټول په شیطان پسې خوځېدلي وای. فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا والله اشد بأسا واشد تنکیلا نو اے پیغمبره ته د الله په لار کې وجنګېږه ته له خپل ځانه پرته د بل هیڅ چا لپاره مسؤل نه یې البته مؤمنان د جنګېدو لپاره وهڅوه لرې نه ده چې الله د کافرانو زور مات کړي د الله زور تر ټولو ډیر زیات او د هغه سزا تر ټولو ډیره سخته ده او که هغوی له هجرت نه منع راوړي نو چیرته یې چې ومومئ ویې نیسئ او ویې وژنئ او له هغوی نه هیڅ یو خپل دوست او مرستندوی مه ګرځوئ. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا البته هغه منافقان له دې حکم څخه مستثنا دي چې له یو داسې قوم سره یو ځای شي چې له هغه سره ستاسو تړون وي د غراز هغه منافقان هم مستثنا دي چې تاسو ته راځي او له جګړې نه زړه تورن دي نه له تاسې سره جنګېدل غواړي او نه له خپل قوم سره، که الله غوښتلای نو هغوی به یې پر تاسې مسلط کړي وای او هغوی به هم درسره جنګېدلي وای، له دې کبله که هغوی له تاسې نه څنګ وکړي او له جنګېدو نه لاس په سر شي او تاسې ته د روغې جوړې لاس اوږد کړي نو الله ستاسې لپاره هغو ته د لاس اوږدولو کومه لاره نه ده پرېښې. خو چې هر کله د فتنې فرصت په لاس ورشي، بې موجبه به په کې ځان وغورځوي. دغه راز خلک که ستاسې له مقابلې نه په څنګ نه شي او تاسې ته د روغې جوړې پېشنهاد ونه کړي او لاس وانه خلي، نو چې هر چېرته مو وموندل، ویې نیسئ او ویې وژنئ. پر هغو باندې د لاس پورته کولو لپاره مونږ تاسې ته ښکاره سند درکړی دی. خو که هغه وژل شوی مسلمان له کوم داسې قوم څخه وو چې له هغه سره ستاسې دښمني وي نو د هغه کفاره د یو مؤمن غلام آزادول دي او که هغه د کوم یو داسې نامسلمان قوم وګړی وو چې له هغه سره ستاسې تړون وو نو د هغه وارثانو ته به د وینو بیه ورکول او د یو مؤمن غلام آزادول وي فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما پاتې شو هغه څوک چې کوم مؤمن له پوهې او ادراک سره سره ووژني نو د هغه سزا دوزخ دی چې په هغه کې به د تل لپاره استوګن وي پر هغه باندې د الله غضب او لعنت دی او الله د هغه لپاره سخت عذاب تیار کړی دی او څوک چې تاسې ته سلام واچوي هغه ته سمدلاسه مه وایاست چې ته مؤمن نه یې. که تاسې د دنیا ګټه غواړئ نو له الله سره ستاسې لپاره د ولجې ډېرې زیاتې شتمنۍ شته، اخر په همدې حالت کې خو تاسې په خپله هم له دې نه مخکې اخته شوي وئ، بیا الله پر تاسې مهربانه شو، له دې امله له غور نه کار واخلئ، تاسې چې څه کوئ الله پرې خبر دی. له مسلمانانو څخه هغه کسان چې بې عذره په خپلو کورونو کې ناست دي او هغه کسان چې د الله په لار کې په سر او مال جهاد کوي، د دواړو حیثیت یو شان نه دی. الله د ناستو په پرتله د هغو کسانو درجه چې په سر او مال جهاد کوي ډېره لوړه ګرځولې ده، که څه هم له هر یو سره الله د ښېګڼې وعده کړې ده. کومو خلکو چې پر خپلو نفسونو ظلم کاوه، پرښتو له هغو څخه د هغو د ساه اخیستلو په وخت کې پوښتنه وکړه چې تاسې په څه حال کې اخته وئ؟ هغوی ځواب ورکړ چې موږ په ځمکه کې کمزوري او مجبور وو. پرښتو وویل، ایا د خدای ځمکه پراخه نه وه چې تاسې په هغې کې هجرت کړای وای؟ دا هغه خلک دي چې استوګنځای یې دوزخ دی او هغه ډېر بد استوګنځای دی. هو، کوم نارینه، ښځې او ماشومان چې په رښتیا بې وسې دي او د وتلو کومه لاره او وسیله نه مومي، کېدای شي چې الله هغو ته بښنه وکړي. الله لوی بښونکی او تېرېدونکی دی. د النساء مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان څلورمه سوره ده، په مدینې منورې کې رانازله شوې ده، یو سل او شپږ اویا مبارک آیاتونه لري، تلاوت او پښتو ترجمه یې له سلم آیت څخه اورئ. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه څوک چې د الله په لاره کې هجرت وکړي، هغوی به په ځمکه کې د پناه اخیستلو ډېر ځایونه او د ژوند تېرولو لپاره ډېره پراخي ومومي، او څوک چې له خپله کوره د الله او پیغمبر خوا ته د هجرت کولو لپاره ووځي، بیا په لاره کې ورته مرګ راشي، د هغه ثواب د الله په نزد ثابت شو، الله ډېر بښونکی او رحیم دی. او کله چې تاسې په سفر ووتلئ نو څه باک نشته که په لمانځه کې لنډوالی وکړئ، په تېره بیا کله چې تاسې سره دا وېره وي چې کافران به مو وځوروي، ځکه چې هغوی په ښکاره څرګنده ستاسې دښمنۍ ته ملا تړلې ده. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا بیا چې کله هغوی سجده وکړه نو په وروسته دې لاړ شي او هغه بله ډله چې تر اوسه یې لمونځ نه دی کړی رادې شي له تا سره دې لمونځ وکړي او هغه دې هم تیار سي او په وسله سمبال اوسي ځکه چې کافران دې ته څارو دي چې که تاسې له خپلو وسلو او خپلو تجهیزاتو نه لږ شان غافل شئ نو هغوی به پر تاسې یو وار تویې شي وكان الله عليما حكيما د دې ډلې په تعقیبولو کې سستی مکوي که تاسو کړهو ګالئ نو تاسو په شان هغوی هم کړهو ګالي او تاسو له الله نه د هغه څه هیله مند یاست چې هغوی هیله مند نه دي الله پر هر څه پوهیږي او هغه د حکمت او پوهې خاوند دی ای پیغمبره! مونږ دا کتاب په حقه ستا لوري ته درلېږلی دی، تر څو چې هغه سمه لاره چې الله درته ښودلې ده، له هغې سره سمه د خلکو په منځ کې فیصله وکړې. ته د خائنانو له خوا جګړه کوونکی مه کېږه. له الله نه بښنه وغواړه. هغه ستر بښونکی او رحیم دی. دا خلک کولای شي چې له انسانانو څخه خپل کړه وړه پټ کړي، خو له خدای څخه یې نه شي پټولای. هغه خو په هغه وخت کې هم له هغو سره وي چې کله دوی د شپې له مخې په پټه د هغه د رضا پر خلاف مشورې کوي. د دوی پر ټولو کړو وړو د الله علم چارپېر دی. الله پر تا کتاب او حکمت نازل کړی دی او تا ته هغه څه ښودلي دي چې تا ته معلوم نه او پر تا باندې د هغه مهرباني ډیره زیاته ده لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس خو چا چې د پیغمبر دښمنۍ ته ملا تړلې وي او د مؤمنانو له طریقې نه پرته په کومه بله لاره لاړ شي، په داسې حال کې چې سمه لار ورته څرګنده شوې وي، نو هغه به مونږ په همغه لوري وخوځوو چې هغه لوري ته هغه په خپله ورګرځېدلی او هغه به دوزخ ته ننباسو چې خورا بد استوګنځی دی. چا چې له الله سره څوک شریک وګاڼه، هغه په ګمراهۍ کې له حق نه ډېر لرې لاړ. هغوی له خدایه پرته د ښځینه بتانو بندګي کوي. هغوی هغه باغي شیطان معبود ګرځوي چې الله هغه لعنتي کړی دی. هغوی د هغه شیطان اطاعت کوي چې هغه الله ته ویلي و چې زه به ستا له بندګانو نه یوه ټاکلې برخه واخلم، زه به هغوی منحرف کړم، زه به هغوی په هیلو کې واچوم. زه به هغو ته امر وکړم او هغوی به زما په امر د څارویو غوږونه چیرې کړي او زه به هغو ته امر وکړم او هغوی به زما په امر په خدایي ساخت کې رد و بدل راولي چا چې دا شیطان د الله په ځای خپل ولی او سرپرست ونیاوو هغه په ښکاره زیان کې وغورځېد ومن اصدق من الله قیلا پاتې شول هغه خلک چې ایمان راوړي او ښه کارونه وکړي نو موږ به هغوی داسې باغونو ته ننباسو چې تر هغو لاندې به ویالي بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره استوګن وي دا د الله رښتینې وعده ده او له الله نه به زیات څوک په خپله خبره کې رښتینی وي د چارو عاقبت نه ستاسې په هیلو پورې تړلی دی، نه د اهل کتابو په هیلو پورې، هر څوک چې بد وکړي د هغه سزا به ومومي او د الله په مقابله کې به د ځان لپاره هیڅ کوم ملاتړ او مرستندوی و نه شي میندلای. ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن یعنې د هغو یتیمو نجونو په باب حکمونه چې تاسې د هغو حقوق نه ورکوئ او غواړئ چې نکاح ورسره وکړئ او د بې وزلو بې وسې ماشومانو په باب حکمونه، الله تاسې ته لارښوونه کوي چې د یتیمانو په حق کې په عدالت ولاړ اوسئ او تاسې چې کومه ښېګڼه وکړئ هغه به د الله له علم نه پټه پاتې نه شي. صدق الله العظيم.